د خزانونو د سلګۍ د چمکی د خزانونو د سلګۍ د چمکی ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د تعلیم او تربیه کمیسون یو مهم ارګان دی د راتلونکي افغانستان هلي ورپورې تړلې دي ځکه تعلیم د دین او د دنیا په چارو کې بنسټیز رول لري د مرکو په دې سلسله کې د افغانستان د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو د کمیسیون له غړي او د خارجي ارتباطاتو او دارالایتامونو د ادارې له مسؤل محترم مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده صاحب سره د تعلیم او تربیې د فعالیتونو اړوند مرکه کړې ده چې اورېدلو ته یې ستاسې پام راګرځوو ډېر محترم همت صاحب لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته د کب په لسمه د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک مراسم ترسره شول چې تاسو هم د تعلیم او تربیې د کمیسیون په نمایندګي په دې عظیمشانو مراسمو کې شرکت درلود کراتوس که اشغال پای ته ورسیږي او اسلامي نظام قائم شي له هغه وروسته به د تعلیم په برخه کې ستاسو اولیتونه څه وي او په دې برخه کې که د اسلامي امارت پالیسي راته روښانه کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا د کب د لسمې ورځې د دې تاریخي او باعظمته روځي په مناسبت چې هغه د امر امریکایي اشغالګر جهت او د افغانستان د اسلامي امارت تر مابین د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک د مراسمو روځ ده. د دې عظیم الشان روځي په مناسبت لومړی د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام، د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو او منسوبینو، علی الخصوص په تعلیمي ادارو کې مشغولو او د افغانستان نجیب او مجاهد ولس ته د دې روځې مبارکې پېش کوم. الله رب العزت دې دغه پر افتخاره روځ په افغانستان کې د یو سوچه اسلامي نظام د حاکمیت او په ټولو نهادونو کې د بریا سوکالۍ او یو متحد افغانستان بنسټ وګرځوي. قدرمنه! د تاسې د سوال په جواب کې به فقط دومره عرض کړم چې که الله رب العزت په موږ افغانانو باندې یو ځل بیا یو سوچه اسلامي نظام پیرزو کړو د افغانستان د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې او عالي کمېسیون به په خپل ټول توان سره د افغانستان ځورېدلي اولس او د هغوی بچیانو ته تر څومره حده چې ممکن یې په دیني او عصري دواړو بخشونو کې بلا تبعیضه او بلا تفکیکه تعلیمي خدمات ترسره کوي او رسوي به یې د اسلامي امارت پالیسي په تعلیمي بخش کې ډېره واضحه ده او خپل ولس ته په پوره اطمینان او ډاډ سره ویلی شو چې ان شاء الله المتعال د اسلامي نظام له حاکمیت څخه وروسته به په هر بخش د تعلیم کې او په هر شعبه د تعلیم کې اسلامي امارت او د تعلیم او تربیې کمیسیون نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي موږ نه یوازې دا چې په دې به اکتفا وکړو چې موږ د ولس نوجوانه طبقه په تعلیمي لحاظ سره غني کو بلکي د افغانستان د ناخوالو او نظامي تحرکاتو یا جنګونو له وجي که د موږ یوه طبقه خلک سي د عمر په لحاظ د ځوان نسل څخه نسبتا معمر وي او له تعلیم څخه محروم سوي وي هغوی ته به هم ان شاء الله المتعال د موږ د پروګرامونو له مخي حتی کور په کور زده کړې ورسوو او ورته قاطع تصمیم لرو تر څو هغه خلا چې هغه یو علمي خلا رامنځته سوې او د دغو مجاهدینو او مجاهد ولس د دې جهادي کردار تر سره کولو په بنیاد او په دې جنگي چاپیریال کې زموږ د مظلوم ملت د راشکیل کېدلو په بنیاد له تعلیم څخه محروم شوي دي هغه جبران کړی شو موږ به کوشش وکړو چې د افغانستان ولس او آینده نسل په یو واقعي اسلامي او افغاني روحیه په تعلیمي میدان کې د بل هر هیواد او بل هر وګړي په نسبت باندې په علمي سطح باندې لوړ او عالي وروزو ان شاء الله المتعال دې ته به متحد او ټول اسلامي امارت په پوره قوت سره متوجي وي الله رب العزت دې موږ ته په دې لاره کې د مزید خدمت توفیق را نصیب کړي. محترم همت صاحب د جنوبي او ځینو مرکزي ولایتو خلک شکایت کوي چې په سیمو کې کافي شمیر ښوونځي نشته مثلا په زابل اورزګان دایکندي هلمند او نورو سیمو کې په دې سیمو کې د ښوونځیو د کمښت او استثنایی حالت عوامل څه دي او که په مجموع کې راته ووایست په هغو سیمو کې چې اسلامي امارت واک لري په هغو ساحو کې څومره مکاتب فعال دي همدا اوس مننه دا ډیر ښه سوال و چې تاسو مطرح کو یو شی باید تاسو هم په نظر کې ولرئ او د افغانستان ولس هم په دغه باندې با خبره اوسیږي موږ په افغانستان کې دوه قسمه بلکې درې قسمه تعلیمي ادارې لرو چې له یوه ځینې تعبیر په عصري تعلیمي ادارو سره کوو او په دوهم بخش کې هغه دیني تعلیمي ادارې دي چې هغه د تعلیم او تربیه مربوط دي او یو قسم تعلیمي ادارې چې هغه د عالي تحصیلاتو مربوط راځي د عالي تحصیلاتو ادارې چې کومې دي هغه علی الاطلاق تقریبا په مرکزي ساحو کې دي او د کابل د ادارې تر کنټرول لاندې دي فی الحال د هغوی کې د زیادت او کمبود یا د اسلامي امارت له خوا ځینې د ایجاد یا د هغوی د تمویل سوال نسی پیدا کېدلی شرایط او زمینه برابره نه ده او رالو د تعلیم او تربیې مربوط په دواړو اړخونو کې که عصري ادارې دي او که دیني ادارې دي د مثال په ډول په دې ولایتو کې چې تاسو خپل اندیشنه وښودله موږ په مجموع کې شونځي یا مکاتب دي هغه دوه زره اووه سوه څلور پنځوس په مجموع کې په دې پنځلسو ولایاتو کې چې شاید د تاسې سوال به هم هغوی ته متوجه وو دغه فعلا فعال دي چې هغه مجموع دوه ویشت زره اووه سوه نهه پنځوس استادان تقریبا لري او د شاګردانو شمیر تقریبا یو لک شاوخوا ته رسیږي دغه رقم دیني مدارس هم لله الحمد په دغو ولایاتو کې په مجموع کې موږ په دې پنځلسو ولایتو کې به تعبیر وکړو دوه زره پنځه سوه شل بابه دیني مدارس لرو او په هغوی کې اووه زره نهه سوه یو پنځوس مدرسین او علما په خدمت بوخت دي تقریبا د دغو طالب العلمان یا شاګردان تر یو لک یو دېرش زره شاوخوا پورې رسیږي او دغه رقم دارالحفاظونه چې هغه د موږ په دیني ادارو کې اهم کردار لري او اهمې څانګې دي هغه هم اته سوه یو دېرش بابه ته رسېږي او دغه رقم یې استادان دیارلس نیم سوه کسانو پورې رسېږي د شاګردانو تعداد یې هم څه کم پنځو زره ته رسېدلی ده خو په دغه کې اهم نکته دغه ده چې په دې باندې ولس پوه وي چې د ښوونځیو یا مکاتبو موجودیت او نه موجودیت ډیرښت او کمښت دغه په اسلامي امارت پوري اړه نه لري دغه د کابل د اداري بې کفایتي ده چې خپل اولس ته یې صرف مراکزو ته درشیونه رسولي دي مکاتب یې رسولي دي او لري پرتې منطقې چې هغه محرومې منطقې دي او د موږ پالیسي د هغې په رابطه دغه ده غوښتنه هم له دنیاوالو ځینې دغه ده چې هغوی د کابل په ادارې باندې یوه نوع زور راوړي تر څو دې محرومو منطقو ته دغه مکاتب ورسوي، ایجاد یې کړي، دوی سره د دنیا په کچه باندې امکانات موجود دي. او همچنان دا چې تاسې مخکې اشاره وکړله، سه په بعضی جنوبي ولایاتو کې یا مرکزی ولایاتو کې د شونځیو یا دینی تعلیمی ادارو نشتون یا کمبود تاسو په کوم شکل جبیره کولای سي او اسلامي امارت څه تصمیم لري په دې اړوند لکه مخکې چې ما تذکره وکړه د جنگي ماحول یا د کابل د ادارې هغه اداري فساد او عدم شفافیت چې په هر اړخ کې لري متاسفانه په تعلیمي بخش کې هم د کابل د ادارې دغه فساد او دغه په علمي میدان کې د افغانستان له ولس سره لویه جفا او همچنان د دغه ادارې د کابل د ادارې د تمویل کوونکو یا ډونرانو په حیث د نړیوالو نه توجه او په کارونو کې نه شفافیت چې هلته یوه خلا رامنځته کړي او محسوسیږي او په مجموع کې تعلیمي ادارې د نشت برابر دي اسلامي امارت په خپل ټول توان سره د دې خلا د ډکولو لپاره واحده لاره چې د اسلامي امارت په توان کې د الله رب العزت په نصرت سره فعل حال ستا هغه په ټولو لري پرتو منطقو کې او په ټولو متاثره منطقو کې د کلیوالي مدارسو او کلیوالي ښوونځیو یا صنفونو ایجاد ده چې اسلامي امارت په پوره توان سره د دغو لپاره د نصاب ترڅنګ د نصاب د چمتووالي او رسونې ترڅنګ د قرطاسیې استادانو د تمویل په رابطه باندې پوره پوره تصمیم لري او په دې حصه کې نسل کېدونکې هلې ځلې کوي او تر ډیره حده پورې لله الحمد په دې باندې اسلامي امارت تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون توانېدلي دي چې دغه محرومه طبقه د دې ابتدایي زده کړو په بنیاد باندې په پښو ودروي بله محترم همت صاحب یو موضوع چې په دې اړه باندې ډېر سوالونه وي د خلکو سره هغه د ښځو د تعلیم په اړه ده د ښځو د تعلیم په اړه د اسلامي امارت تګلاره څه ده آیا د امارت په ساحو کې د ښځینه قشر تعلیم ته هم توجه شوې ده او که نه مننه جناب دغه خو ډیر زور سوال ده او تاسو هم پیځي په دې باندې سي د افغانستان موجوده حالات یا دغه جنگي حالات ترڅو سي یو واقعي سوچا اسلامي نظام راغلی نه وي او د جنگي حالات ختم سوی نه وي په کمال تاسف به ووایم چې موږ دلته د بشر د حقوقو د سازمانونو سره د سره صلیب سره او د بشر د خواخوږو موسسو سره موږ ډیر زیات مجالس لرو چې په هغه سلسله کې یو باب له هغه ځینې دغه ده چې موږ په هر مجلس کې هغوی ته ارقام وړاندې کړي دي چې په دې میاست او په دې ربع کې دومره مکاتب دومره مدارس دومره معلمین دومره محصلین دومره متعلمین دغه د امریکایي یا اشغالګر جهت له خوا ځینې او دغه رقم د کابل د ادارې له خوا ځینې دغه په شهادت رسیدلی دي مکاتب باندې ډرون سوي دي په مکاتب باندې چاپی وهل سوي دي او دغه راپورونه تاسو کتلای هم سي دغه د دوی غوږونو ته رسولې ده سي په دي حصه کي تاسي ادنا دغو تعليمي ادارو ته مسؤنيت بايد ورکړئ هغه کوم آداب سي د قتال آداب ورته ويل کيږي هغه سي په جهاني سطحه په کانونسيونو کي مطرح دي او په بين المللي کچه باندي هغه تصويب سوي دي هغوی ته یو درناوی وکړئ متاسفانه سي د کابل اداره او ورسره اشغالګر ځواک هیڅ د دې زمینه نه ده برابره کړې نو منظور له دې ځینې دغه وو چې کله په مجموع کې د موږ د ذکورو بخش او هغه بخش تعلیمي چې په هغه کې د موږ ماشومان زده کړې کوي د موږ معلمین زده کړې کوي هغه تر داسې یو تهدید لاندې وي چې موږ د مسؤلیت احساس نه کوو نو د د اناسو د طبقې یا د ښځینه طبقې لپاره د تعلیم سهولیات او یا دې غو دې پت او عزت ته دې ساتنې لپاره لازم تدابیر په داسې یو جنګي حالاتو کې دې داسې یو ظالم دښمن سره په مخامخ کېدو کې هیڅ ایجاب نه کوي بیا هم اسلامي امارت دې ته متعهد ده او په دې باندې ان شاء الله د اسلامي امارت موقف معلوم ده چې بلا تبعیضه موږ نارینه او ښځې ته د اسلام د اصولو او د اسلام د مقرراتو سره سم د تعلیم حق ورکوو او دغه دي هغوي حق ده البته په دسي يو حالت کي سي زمينه ورته برابره سي او زمينه مساعده سي او ادنا جنګي حالت ختم سي او د دوی مسئونيت او د دوی د پت او عزت مسئونيت موږ ته تر يوه حده پوري اطمينان حاصل سي ان شاء الله المتعال دې ته به متعهد يو او په دې حصه کي به لکه څرنګه سي د ذکورو د بخش دپاره د نارینه وو دپاره زمینه برابرو د غصبې د اناسو د طبقې دپاره هم د شریعت غرای محمدی په چوکاټ کې ان شاء الله المتعال د یو عهد له مخې برابرول غواړو. بله همت صاحب د تعلیم په برخه کې یو انتقاد دا ده چې د کیفیت په ځای ډېره توجه کمیت ته کېږي همدا اوس په مدارسو کې هغه نظم او ضبط چې باید وای نه تر سترګو کېږي حتی اکثره مدارس درجه بندي او امتحانات نه لري چې دا وضعیت د علمي استعدادونو د ټیټوالي سبب شوی. اسلامي امارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ د مدارسو د کیفیت په رابطه باندې موږ تر ډیره حده پورې لله الحمد په دې باندې موفق شوي یو چې په داخل د افغانستان کې د مدارسو نصاب متحد او یو کړو. د افغانستان په کچه موږ د زبده علماو او د هغوی د انفرادي او اجتماعي نظریاتو د راغونډولو باندې موفق سوي ترڅو یو متحد نصاب د ټولو مدارسو لپاره تصویب او جوړ کو او په دې کې لله الحمد موږ موفقیت ته رسېدلي یو چې د موجوده هم سیماو ته په دې بحث باندې لګیا یو د موږ په داخل د افغانستان کې او دغه رقم به په ځینو جونو کې په دیار هجرت کې هم په مدارسو کې امتحانات روان دي او دغه اخیرنۍ پنځشنبه وه چې هغه سالانه مشترک امتحانات دي او موږ په زرهاو طالب العلمانو په دې کې شرکت کړی ده چې دغه هغه د موږ د نصاب د وحدت یو یو اساس ده او په دې رابطه باندې موږ تر ډیره حده پورې کوشش دغه کړی دا چې اسلامي امارت تعلیم او تربیه کمیسیون دغه لپاره مستقل یو لایحه لري دستور العمل لري ترڅو په مدارسو کې هغه څه چې د نظم ایجاب کوي هغه مواد چې تقریبا یویس مادې دي یا په دې اوس وخت کې موږ تر درې پنځوس مادو پورې هغه څه رسولي دي چې په هغه باندې د مدارسو نظم او ضبط راتللی شي د مثال په ډول امتحانات چې ډېر یو اساس لري د نظم د مدارسو او د نصاب د عملي کولو په اړخ کې موږ په کال کې درې امتحانات لرو چې سه ماهي شش ماهي او سالانه امتحانات دي البته دغه دوه امتحانات چې سه ماهي ده او شش ماهه امتحانات دي دغه په خپل مدارس اخلي او اخیرني سالانه مشترک امتحانات دغه د اسلامي امارت د تعلیم و تربیې او عالي تحصیلاتو د کمیسیون له خوا ځیني مشترکې امتحاني پارچې ترتیبیږي او بیا د دغو دپاره سهولیات برابرول کیږي او حالونه جوړیږي او دې اړخ ته موږ په ډیر جدیت دغه نظم د مدارسو ته متوجه یو او یو شی به بشارتن زه دومره درته ویم چې د مدارسو په حصه کې موږ معمولا دیني مدارس تعبیروو یا دارالحفاظونه تعبیروو چې د افغانستان په تاریخ کې له دوام د سلسله را روانه ده یو نوی ابتکار چې اسلامي امارت په خپل چتر د تعلیم او تربیې لاندې کړی تر اشراف لاندې هغه د کلیوالي مدارسو تر عنوان لاندې د هغو مدارسو ایجاد ده سي هغه په عين حال کي متأسفانه به ويام سي د کابل اداره او يا خارجي مؤسسات سي له هغو سره د لري پرتو منطقو لپاره کوم امکانات دنيا ورکړي دي او د هغه په نامه باندي استفاده کوي او دوی عملا دغه شیونه په لرې منطقو کې نه ایجاد کړي دي او نه وجود لري موږ د دې خلا د ډکولو لپاره کلیوالي مدارسو چوکاټ جوړ کړی دیغه د پارم لله الحمد نصاب جوړ کړی ده او نصاب هم چاپ کړی هم ده او هغه نصاب تقریبا که یو شاګرد د غله دریم صنف ځینې فارغیږي هغه په عصري ادارو کې څلورم صنف ته تللی شي او په دیني ادارو کې چې دغه موږ تمهیدي صنفونه جوړ کړي دي او دغه نصاب په ویلو سره هغه طالب العلم که دغه تمهیدي درې صنفونه وویایي هغه کولی شي چې د موږ په ابتدایه یا متوسطه درجه کې او یا د حفظ طرف ته که طالب العلم ترجیح لري هغه ولاړ شي نو دغه کلیوالي مدارسو باندې د موږ ډیر تمرکز ده چې هغه ته به انشاء الله المتعال نصاب هم موږ رسوو تر ډیره حده به دي استادانو معاشات هم موږ کوشش کوو چي دي اسلامي امارت دي مشرتابو دي شفقت له مخي هغه هم موږ ورته ورسوو او ورسره هغه محرومي سيمي او لري پرتي سيمي سي دي کابل اداره يا دنياوال قصدن غواړي سي هغه محرومي کي موږ هغه وپالو او هغو ته هم په عصري اړخ کي او هم په ديني اړخ کي علمي خدمات ورسوو. بله تاسي د نصاب د چاپ خبره وکړه دغه کتابونه یوازې چاپ شوي دي او که مدارس ته رسیدلي هم دي مننه په دې حصه کې موږ کتابونه دوه قسمه لرو یو مروجه عام کتابونه دي چې په دینی مدارسو کې چې موږ تاسو نظامی درسونه ورته ویایو په هغه کې مروجه کتابونه دي په یغه کی صرف موږ دومره کړی دی بعضی نایابه کتابونه چه هغه د افغانستان په مدارسو کی ډیر مروجه نه وو او اوسنیو حالاتو یې تقاضا کوله هغه کتابونه موږ یا چاپ کړی دی او یا هم اخیستی دی او هغه هم مدارسو ته رسولي دي د کومه خبره سي زه دي نصاب په حصه کي کوم سي موږ نصاب چاپ کړی ده دغه دي کليوالي مدارسو په حصه کي ده سي هغه دي موږ بنياد جوړوي دي غي دي پارم نصاب هم چاپ کړی ده هم هم رسولی ده او هم عملا په افغانستان کي اوس په لري پرتو منطقو کي له دغه نصاب ځيني استفاده کيزي او مدارسو تعداد يې زرهاوو ته رسيدلی دي افغانستان په کچه چې لله الحمد دغه یو نوی ابتکار ده او په دغه کې موږ نه یواځې داسې په افغانستان په اولس باندې ږغ کوو، په خواخوږو خلکو باندې ږغ کوو، په علمي قشر باندې ږغ کوو، بلکې موږ د دنیا په کچه باندې موږ د په لومړي قدم کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا په اسلامي هیوادونو باندې ږغ کوو، او ورسره په هغو خیریه مؤسساتو یا ټولنو باندې یا ادارو باندې غږ کوو چې هغه د افغانستان له تعلیمي ودې سره رغبت لري او پانګونه کوي چې هغوی د موږ لرې پرتو منطقو ته توجه وکړي ترڅو د موږ نصابونه د موږ تعلیمي پالیسي وي د موږ تعلیمي بهیر هلته ګړندی شي او خلک له دې محرومیته خلاص شي. بله همت صاحب لکه څرنګه چې تاسې معلومات لرئ په نورو هېوادونو کې معمول دا ده چې د حکومتي تعلیمي نظام ترڅنګ خصوصي تعلیمي ادارې هم ډېر فعالیت کوي او تر ډېره حده د پام وړ خدمتونه هم کړي دي د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې کمیسیون د خصوصي او شخصي تعلیمي ادارو د ایجاد په برخه کې څه کړي اجازه یې ورکړې او کنه او که مو جواب منفي وي عوامل یې څه دي مننه ډیر په ځای او ښه سوال وو د تعلیم او تربیه او عالی تحصیلاتو کمیسیون یو لایحه لري چې شاید تاسو به هم تر نظر تیر کړی وي په دغه لایحه کې موږ صراحتا په دې رابطه یو ماده لرو چې په هغه کې موږ په ټول اهل خیر او په مجموع کې په ټول ولس باندې ځخ کړی ده چې هغوی شخصي تعلیمي ادارې هغه ایجاد کی او هغه تمویل کی او د هغوی دپاره کوشش او هڅه وکی نه یوازی دسی موږ اجازه ورکړی اجازی سره سره موږ کوشش کړی ده سی هغه له ټیټی کچی نیولی سی له ابتدایی او متوسطی یا ثانویه دوره ده حتی د عالی تحصیلاتو تر کچی هم موږ ټول اولس ته اجازه ورکړې هم ده بیا یې هم ورکوو البته یو دوه معیاره چې ما مخکې هم اشاره وکړله هغه دا دي چې که څوک شخصي تعلیمي ادارې جوړوي طبعا د موږ هغه اسلامي شعائر او د موږ هغه دیني پالیسي او افغاني کلتور او عنعناتو باندې به برابره وي چې په دغه کې یو ډیر مهم ټکی ته که زه تاسو په اجازه باندې اشاره وکم هغه دا ده سي موږ ډير له مشکل سره سي مخ يو هغه که په عصري څانګو کې ده هغه که د موسساتو په خدماتو کې ده هغه که په شخصي تعلیمي ادارو کې ده هغه دا ده چې کله ناکله متاسفانه به ویم دغه د تعلیم مخلوط تعلیم چې کوم ورته یایي دغه خلطیت ده هغه د موږ د اسلامي مقرراتو او دیني مقرراتو سره او همچنان د افغاني کلتور او رواجونو سره یا افغاني روحیې سره په ټکر کې وي نو بناا موږ د مخلوط تعلیم اجازه نه په شخصي ادارو کې ورکوو او نه هم په عمومي تعلیمي ادارو کې ورکولای سو نو که دغه دوه اصول په نظر کې ونیول سي نه یوازې داسې موږ تعلیمي شخصي ادارې اجازه ورکوو بلکې د هغوی مکمله حمایه کوو او له هغوی سره موږ ان شاء الله المتعال د هیواد په ګوټ ګوټ کې همکاري کړې ده او زمینه سازي ورته کوو او خپلو مجاهدینو ملګرو علماو ته هم توصیه دغه ده په مجبو کې ټول اهل علم ته توصیه دغه ده چې په دې حصه کې څومره سي ممکن یي کوشش دی وکړي ترڅو پورې دوی ښه ابتکارات ولري او تعلیمي بهیر نور هم مزید ګړندی کړي همت صاحب لکه ستاسې مسولیت هم د تاسې د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلات د کمیسون د خارجي ارتباطاتو د څانګې مسولیت لري د تعلیمي بورسونو په برخه کې تاسو تر اوسه څه کړي دي ستاسو له لارې افغاني محصلینو ته خارج له هیواده د لوړو زده کړو زمینه مساعده شوې که نه که په اړه معلومات راکړي په دې حصه کې تاسو ته بهتره در معلومه ده چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون یا د دغه خاص تور دغه دفتر په توسط باندې ټول خارجي روابط په هر عرصه او په هر اړخ کې پالل غواړو او د دوی له لارې ځینې د موږ دغه تعلیمي بهیر هم که د خارجي روابطو په بنیاد باندې سي د دوی سیاسي کمیسیون په چوکاټ کې په مخ باندې ځي متاسفانه دنیاوال له موږ سره د سیاسي روابطو په مقتضا باندې په تعلیمي او نورو اړخونو کې هم کله خدمت ته راوړاندې کیږي او کله ورسته کیږي په کمال تاسو په ویایو کاش کې د موږ گاونډي ملکونو د موږ سره په رابطه کې هغه ملکونه چې رابطې راسره لري هغوی د موږ دغه سیاسي اړخ په نسبت د موږ دغه تعلیمي ترجیحاتو ته یو ترجیح ورکولای ډیره به ښه وه بیا هم لله الحمد بدون لدی ځینې چې موږ هغه د هیوادونو نومونه ذکر کو مناسب به نه خو البته موږ له ډیرو اسلامي هیوادونو سره دې ترسیدلی یو چې د موږ په لسهاوو محصلین هغوی د خارجي سکالرشیپونو یا بورسونو لپاره منلي دي او هغه ترتیب هم موږ تقریبا اصولي انداز کې او د دنیا د معیارونو په بنیاد باندې هغه عیار کړی ده او د هغې له مخې افغانانو ته او محصلینو ته زمینه برابره کړې ده ترڅو له دغه خارجي بورسونو او سکالرشیپونو ځینې استفاده وکړي البته يو فرق دغه ده سي تاسي ته خو بهتره معلوميزي سي هر افغان سي د اسلامي امارت په چوکاټ يا د هغوي تر اشراف لاندي خارجي هيوادونو ته ځي يا هر جي ته ځي هغه در حقيقت د افغاني ټولني او د اسلامي امارت په يغه بخش کي نمايندګي کوي د دي دپاره سي د موږ محصلين ورونه هغه په يوه اسلامي روحیه په یوه افغاني روحیه باندي مزید سمبال وي او له پردیو روحیو او له پردیو عنعناتو ځینې متاثر نسی او الله مکه چې بیا فی المجموع د امت مسلمه یا د افغانانو د خدمت جوګه نسی د دغه خلا د ډکولو لپاره اسلامي امارت په داخل د پانتونونو کې چې په هیواد کې دي او هم چنان بیالیغه ځینی هغه محصلین سی له موږ سره په دی ترتیب کی شرکت کوی دیغه دی پاره لنډمهاله دوری دایری کړی دی ترڅو دی هغوی علمی سویه ارتقا هم رایسی او په دی اهمیت باندی هم پوه کړی سی سی خارجی هیوادونو ته تاسی تګ نه یوازی دا سی تاسی خارجی هیوادونه ووینی یا الته تاسی صرف علمی استفاده وکی بلکې تاسې د افغانانو، د افغاني ټولنې او د دې اسلامي روحیې ترجماني په ښه شکل باندې ورې وکړئ. نو په دې حصه کې تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون تر حده د امکانه پورې الحمدلله په لسهاوو محصلین تر اوسه لېږلي هم دي او دا پروسه تر لاس لاندې ده او که الله رب العزت وکوي دغه لوظنامه سي تاسي شاهد يي او دغه ته امریکایي جهت یا مخالف لوري یا هیوادونه متعهد پاتې سي ان شاء الله په دې هغه کې به زیات ګړندیوالی راشي او موږ په دې حصه کې ډیر متوجي یو ان شاء الله المتعال همت صاحب هغه تعلیمي بنسټونه او خارجي موسسې چې د تعلیم په برخه کې کار کوي څومره همکاري لري له تاسو سره او تاسو یې له فعالیت او کار څخه څومره مطمئن یاست؟ مهرباني په دې حصه کې زه به په کمال تاسف سره ووایم خارجي موسسات په افغانستان کې چې بیا خاص په تعلیمي بخش کې کار کوي هغه هم د کابل د ادارې یا د دې عالمي کوم اشغال چې ده د هغوی د دې فساد تر روحیې لاندې دي یعنی په دې نورو بخشونو کې چې تر څومره حده پورې فساد روان ده متاسفانه به بیا ویم په تعلیمي بخش کې هم له یوې موسسې هم تر اوسه موږ دسې نه یو مطمئن شوي چې هغه دې د افغانستان د دې مظلوم اولس هغه تعلیمي حق په پوره شفافیت سره ورکړي که زه دې د مسله دومره واضحه کړم چې موږ د موسساتو سره دلته متعدد مجالس لرو او په نړیواله کچه باندې د ملل متحد تر چتر لاندې د دغو خیریه ټولنو یا مؤسساتو یا تعلیمي ادارو سره په مجموع کې موږ ډیر متعدد مجالس کړي دي چې په هغو کې هم د ټول افغانستان په کچه دوی ته احصایې راوړي دي او د دوی مخې ته میشي دي چې تاسو د مثال په ډول دوی د سی بي اس په عنوان باندې صنفونه لري د لرې منطقو او د لرې پرتو منطقو او محرومو منطقو دپاره هغه په داسې منطقو کې دوی دلته د کاغذ په مخ باندې خپل راپور خپل دفترونو ته ورکوي او له دنیاوالو ځینې د افغانانو د افغانستان د اولس په بنیاد باندې پیسې راغونډوي په داسې حال کې چې اصلا یا خو هغه مکتب هغه صنف هغه سی بي اس وجود نه لري او که بیا وجود لري نو هلته علمي فعالیت بالکل نه وي سي حتی موږ داسې شواهد دوی ته پیش کړل سي یو شخص ته سي هغه یو کومندان وي مثلا هغه پنځه شپږ سي بي ایسو معاشات دوی ورکوي او دغه رقم حتی تر پارلمان پورې په ولایتو کې سي کوم په پارلمان کې په اصطلاح وکیلان ناست دي یا د پارلمان غړي دي یا د سنا غړي دي هغوی له دغو خارجي مؤسساتو ځینې باقاعده په دغ اړخ کې چې هغه حق د معلمینو ده حق د متعلمینو ده او حق د دې اولس ده دغه مؤسسات متاسفانه یغو ته دغه فاند را اخلي او یغو ته به تور جزیه ورکوي اوس چې دغه توافقنامه مخې ته راله او دغه د فتح پیلامه ده ان شاء الله المتعال موږ د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو کمېسیون دغه هوډ کړی ده او د تاسې له لارې په دې موسساتو باندې غږ کوو چې موږ نور دغسې یو عدمي شفافه پالیسي په تعلیمي بهیر کې نوره موږ ته د زغملو وړ نه ده او د دغه د مراقبت لپاره دلته چې موږ کوم مجالس تر دې لوظنامې تر امضا د مخه درلودل، خارجي موسساتو تم علی التصریح وویل چې موږ په تعلیم کې درې معیارونه ضروري غواړو، یو دا ده چې د موږ د اسلامي اساساتو سره به تاسې پالیسي په ټکر کې نه وي، یعنې مخلوط تعلیم به نه وي، ورسره به مخلوط سیمینارونه نه وي، ورسره به ده نه وي سي تاسي الا مکه د اوناسو د طبقې يا د ښځينه طبقې ځيني د دسي يو هغه په شکل باندي کار واخلي سي هغه د موږ د افغاني عنعناتو سره په ټکر کي وي او ورسره هم ده ورته ويلي سي موږ د يوې شفافي پاليسي له مخي ځيني داسي نه سي تاسي له دنياوالو ځيني يو فانډ راجمع کوئ د افغانستان اولس په نامه باندي بیا خاص طور د تعلیم او تربیې په بنیاد باندې او هغه اصلا په منطقو کې وجود ونه لري یعنی په کمال تعصب که زه درته ویم مکاتب ارتقا کوي وجود نه لري له ابتدایي متوسطې ته تللي متوسطې ځینې پورته ثانویه دورې ته تللي او اصلا په منطقه کې وجود ونه لري یو سړی دوی معلم په حیث باندی په مثال په غزنی کی درولی په کره باغ کی معلم معرفی کړی هغه سړی معذب په کابل کی ده وری په اردو کی کار کوي یا یو سړی دی اربکیانو کومندان ده هغه لس صنفونه دیغو امتیازات دیغو کرتاسیه دیغو ټول امتیازات اخلی دوی په خپل ده لهذا په دی حصه کی موږ سر له دغې روځې سې ده ته لوزنامه لاسلیک سولله موږ د دوی په شفافیت باندې او د دوی شفافیت ته په راوستلو باندې کار کوو او په عین حال کې د تاسې له لارې دوی ته او د اسلامي همکاریو سازمان باندې او په دغو تعلیمي ادارو موسساتو باندې غږ کوو چې تاسې د موږ ساحو ته یا د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې ساحو ته د یو جامع تفاهم او توافق له مخې د یو شفافې پالیسي له مخې د یو تصویب شوې پالیسي له مخې چې په مرکزي کچه یې سره ولرو تاسې د موږ ساحو ته راشئ د تاسې امنیت د تاسې مسؤلیت او د تاسې د تعلیمي پالیسیو په حقیقي ډول باندې سرته رسولو موږ ورته متعهد یو او بلنه ورکوو. بله د عصري تعلیمي ادارو له محصلینو او د تعلیمي بنسټونو له استادانو سره ستاسو ارتباطات څرنګه دي او په تدریسي چارو کې څومره هماهنګي ورسره لرئ؟ ډېر ښه، ډېر په جای سوال وو. یو شی که زه واضح کړم، هسې هغه دا ده، تاسې ته در معلومېږي چې مخکې مخکینیو نظامونو د افغانستان کې و سلسله ارادي یا غیر ارادي یا شعوري ډول باندې چلیدلې ده هغه دا ده چې د موږ دینی بخش د تعلیم او عصري بخش د تعلیم حکومتونو او نظامونو کاغه د خلکو کدي پرچم نظام وو کاغه شاهي نظام وو کبل او نور نظامونه وو هغوی دغه دوه بخشونه په خپل پالیسي له مخې ځینې دومره ازاد سره ساتلي وو چې یو محصل او د مکتب شاګرد هغه په هیڅ صورت د دیني یا د مدارسو له طالب العلمانو سره نزدېکت او ربط نه لارو چې په مجموع کې دغه یوه غیر اسلامي پالیسي وه په تعلیمي بهیر کې هم موږ په دې وتوانېدلو، که زه تر دې حده درته ووایم چې د موږ هماهنګي او نزدېکت له عصري ادارو سره دومره راغلی او دومره دلچسپي راغلې ده او د هغوی د اعتماد په اسلامي امارت دومره زیات شوی او اسلامي امارت په دوی باندې دومره د اعتماد زیات شوی چې که زه دغه درته ووایم چې که د موږ د هغه خاصو مجاهدینو چې هغه فدایان دي څومره تشکیل یې چې مثلا د مدارسو یو طالب یا د علمي ادارې ځینې د فارغ یو عقیدوي عالم په دغه خاص بخش کې چې هغه فدایي ده یا استشهادي بریدونه دي کوي په هغه سي اندازه په هغومره اندازه باندې د موږ د عصري څانګو محصلینو متعلمینو او معلمینو په دغه عین شکل باندې له موږ سره شرکت کړی چې د په خپل معنا د دې د چې د موږ له عصري ادارو سره د اسلامي امارت د تعلیمي پالیسي او د امارت د مشرتابه د پالیسي له مخې دغه روحیه دومره نږدې شوې ده چې دغه پخوانی بعد چې کوم حکومتونو قصدن اچولی وو د اصلا اوس احساسیږي نه بله د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو د کمیسیون غړی او د خارجي ارتباطاتو او دارالایتامونو د ادارې مسول محترم مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده صاحب دا چې له نورو مصروفیتو سره سره مو موږ ته وخت راکړ او مرکه مو را سره وکړه ستاسو څخه یو جهان مننه کوو. مننه له تاسې او په مجموع کې د فرهنګي چارو د کمیسیون له دې هڅو او له دغه قابل تقدیر فعالیتونو او دغه فعاله ونډه چې بیا خاص طور تاسې